فقل الله اعلم بما تعملون سورة حج په دې صورت کې نفي د شرک کوله اثبات د توحید کو په ادله او عقلیو سره او اثبات دقیق کو منځ کې مسله د حج ذکر کړه مسله د قتال هم ذکر کړه اوس مسله د توحید بیانونه پاغه باندې ادله عقلیه ذکر کول مخکې الله دلیل ذکر ک چې د اسمان نو بر اوروم نو سبا لا غزمه کزه تکش نکم الله وی دا زما مهرباني ده او زما علم دی په غزمه کې کې صلاحیت د شینوالي زه پیدا کوم بیا دیم دلیل بل ذکر ک چې دا هر څه پاسمانونو کې عظمه کې چې دا د الله په اختیار کې دي د الله د اختیار او د واک نه دا بار نه دي اوس د دې زنا بل دلیل عقلی ذکر کړي چې انسان ته وګوره هر شی په دې ځمکه کې الله استاد فیدې د پاره ګرځولې دی استاد وس لاندې کړي دی په دریابونو کې کشته استاد فیدې د پاره چلیږي یو وطن نه بل تزي د بل نه بل تزي دارنګ سامانونو داد لپاره راوړي بیا اسمان ته وګوره په دې اسمان الله یې بیستنو مې دل ودرولې چې په دې ځمکه باندې د اسمان رارته ونشي الله دا ما ټینګ کړل امساک د اسمان ما کړی دی الله غ دلیل ته اشاره کوي الله وایي الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري آیا نه ګورئ چې یقینا الله تعالی تاسو وسلان دې کړی دي لکم تاسو په دې د پاره سخر لکم تاسو د وسلان دې کړی دي تاسو قدرت لاندې کړی دي خو تاسو په دې د پاره هغه څه چې په دې ځمکه کې دي دا ټینګ کړی دی الله اسمان لران تقال الارض شرارتاو نشي په دې ځمکه باندې الله وی بيستن مې دلته اسمان ټینګ کړل الا باذنه سوا د حکم داغنا الا باذنه کی اشاره ست وکړه چې د قیامت پر ځي الله حکم وکي کنه نو د اسمان به ارتاو شي دوړي دوړي بکیږي با یو حالت دنیوي حالت هغه حیات ته اشاره کوي بیا د انسان من دویم حالت د مرګ راځي د ژوند نرستو په دنیا کې او دریم حالت بیا دوباره ژوند دی د قیامت پر ورځ دی درې وړو حالتونو ته اشاره کوي خو ګور په دې آیات کې دو ځله حیات ذکر کړل څو ځله دو ځله حیات ذکر کړل یو ځله موت ذکر کړل د حیات دو ځله ولې ذکر کړل یو حیات دنیویت اشاره ده یو حیات اخروی ته حالان کې د قبر غم حیات دی په قبر کوم انسان ژوند دی خو هغه ته حیات برزخی وي حیات دنیوي او حیات اخروی دا حقيقي ژوند دی او حیات برزخی حیات د قبر چې دی کنه دغه ته حیات حکمی ویل کی چې کوم خلق وي د حیات دنیویه حیات د قبر چې د پشان د حیات دنیا دی نو دا اسی وي ځکه هغه جدا حیات ته حیات حکمی هغه خدا سي حیات ته لا يتحرك هغه که انسان نه حرکت کولی شي نه تصرف کولی شي بلکې داغه جسم خو خاوري شوی دی او شهدا او جون ته الله ویل بل احیاء عند ربهم يرزقون هغه ژوند دي خدای الله سره ژوند دي هغه عالم برزخ کې ژوند دي نو د عالم برزخ د ژوند نه یا د عذاب قبر نه انکار نشتی دا هر سشته خو هغه حیات حیات برزخی دی نو دلته الله دا غي څه ذکرونه کا ځکه دلته ذکر کوي حیات حقيقي وهو الذي احياكم ثم يميتكم دا الله غزاد دی چې ژوندې کړی تاسو ثم یمیتکم بیا به وجنی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندې کوي تاسو ژوندې کړی د مور نه پیدا کړی د نش نه اشته کړی حیات دنیویه ثم یمیتکم بیا قبر تلاړین ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندې کوي په قیامت کې اوس د دې ځنه دا ذکر کې کله چې ته دعوت ورکې کنه مسله شروع کې تا ته رکاوټونه جوړيږي مختلف قسمه خلق به تا ته رکاوټ جوړي خو ته به د هغو سره جګړو کې داسې نه اولجاويږي چې تخپل مسله پرې دی مسله در نه پاتې شي مسله بخپل نه پرې دی الله وی لكل امه جعلنا منسكا د پارا د هر ډلې مقرر کړې دي الله یې مونږه طریقه من سکن طریقه د بندګۍ منسک څه ته ویل کیږي منسک ویل کیږي هغه لارې ته چې هغه ته تل راتل کیږي د خیر د پاره یو که د شر د پاره وي بیا منسک ویل کیږي قربانې ته دې کې منسک مراد چې لار ده ار چا د پاره هغه هندو دی که سیک دی که عیسائی دی که ار څوک چي دي هغه د پاره الله یو لار جوړ کړی دا ار یو خپل په دین خپل په طریقې روان دی نو ته خو هغه ته دعوت ورکړي هم ناسکو چې هغه چلیږي په خپل غلارې باندې هر یو په خپل خپل لار روان دی الله هر یو د پاره ما مقرر کړ دی طریقه د بندګۍ چې په هغه لارې په هغه طریقې باندې هغه چلی نو اوس ته دعوت ورکې تاسو سره خلک جګړه کوي داغه کې ورو کوټ پیدا کینو الله فلا یزان فلا ينازعنك في الامر منازعه څه ته وي راخکلو ته چرته تاسو سره جګړهونه کی را دي نه کاږي نو پیغمبره پس دوی دې تا ونه باسي د کارنا په وجه د جګړې سره په دین کې دو تا د دین د کار نه په جګړو سره ونه باسي جګړې د سره شروع کی او تا د دین د کار نه لر کینو ادعو الی ربک دا مسله بیان کړه هغه نه باوجود د خلق تاسو سره جګړه کوي و ان جادلوکا کدوی جګړه کوي تاسو سره پیغمبره دا مسلې دی بیان کړه دلایل له پیش کړل بیا هم راځي تاسو سره جګړه کوي نو فقل الله اعلم بما تعملون او پیغمبر الله خپو دې پاغه سمنه تاسو عمل کوي تاسو په عمل الله خپو دې دا اختلاف به الله قیامت پر ځي ختمي ځکه دا اختلاف ختميږي ولې نه اختلاف ځکه نه ختميږي مخکې تیر شي دي کنه ولا یزالون مختلفین دا اختلاف په دنیا کې همیشه وي همیشه به دا اختلاف حق او د باطل جګړه به وي او د حق ولا خلق چې دا به کله کمزوري او کله ضروري او کم به د باطل پرس پړي دي واکثرهم لا يؤمنون زیات په ایمان نه راوړي کم به ایمان راوړي نو الله وزبه د قیامت پر د خبرو فیصله وکړه الم تعلم ان الله يعلم ما في السماوات والارض وس دا عقلی دلیل پیش کړي د پاره د اثبات علم د باری تعالی او تایید د مخکنی تیر شوی آیات چې اختلاف به الله ختمي اختلافات اداغه فیصله به الله وکي ځکه الله عالم دی پاغه باندې او دا اختلافات الله ځان سره محفوظ کړل په لوح محفوظ کې الله وی الم تعلم ان ان الله يعلم ما في السماء والارض الم تعلم ایت نه پويږي یقینا الله تعالی خپو دی ما فی السماوات ما فی السماء والارض هغه څه چې په اسمانونو کې دي زموږ کې دي الله تعالی ټول ورځ څه علم دی ان ذالک فی کتاب یقینا دا ټول کوم اختلاف چې مخکې ذکر شو فی کتاب دا په علم د الله تعالی کې دی په لوح محفوظ کې دی یا ان ذالک یقینا دا علم د اسمانونو ارس د الله سره محفوظ دی دا کوم اختلافات کوم خبرې چې د الله دین ان عالم دی نو الله چې عالم دی د دې فیصله وکړي ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا کار په الله باندې دی ډیر آسان ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و زجر به شرک ور کوي چې تاسو دا شرک کوئ په دې معنی تاسو سره څه دلیل شته د علم در سره شته خو دلیل څه د پیر بابا دلیل نه دلیل دی یو ولی نه دلیل منزل من الله الله په دې من سره لګل نو الله وایي ويعبدون من دون الله بندگی کوي دوه ما سوا د الله نه ما لم ينزل به سلطانا د هغه چا چې نه دی را لېږلی په هغې باندې الله څه دلیل د هغې په دې اشراک او په شرک باندې الله څه دلیل نه دی را لېږلی دو د ځان نه لګیا دي او ما ليس لهم به علم او د هغه چا چې نشته دی دوی لره په هغې باندې څه علم نه دولره په هغه باندې څه علم شته نو دوسره څه دلیل شته نو وما للظالمین من نصير نه بيد ظالمان د پاره سو کیم دادی واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وز د دې زنه زجر ورکی په انکار د قران کله چې ته قران عظیم بیانې کنه نو دې اول انکار کوي د قران نه په کته جمعات کې پس دې کې دعوت ته شروع کو نو دله به غسر شي دا چې غصه براشي چې پتا به حمله کوي تا به د مرین نه نسی نو الله تا ته طریقه خې چې ته بس چل کوي الله وایي واذا تتلى عليهم اياتنا بينات کوم وخت چې لسته شي په دوی باندې آیتونه زمون ښکارا زمون دلایل د شروع شي آیتونه شروع شي تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر پی جنبا ته په مخونو دا کسانو کې چې کافر دي المنکر خفقان کله چې ته توحید شروع کی ومړه دی خلق ولا بل څه مسله نه راځي بغیر د توحید نه بس دغه توحید دی توحید دی ائتی بقران غیر هذا وبدله بل څه مسله شروع کنه نو دی به وچلې به تریو کې دی خپه بشي بس چې ګوري دغه توحید دی ال کپل څه مسله ته خو مونږ ځکه بل څه مسله شروع کا د دې په سیله کې چې کله علا راشي کنه علا نو په معنا د بیان کولو راځي تلاوت دې کې نه دی یتلون علیم چې تلاوت کې پاغو ما یتلون علیم چې بیانې پاغو باندې آیاتنا آیاتنا زمن اغه ته زمن آیاتنا بیانې توحید او سنت ورته بیانې قران ورته بیانې نو یکادون یسون علیهم قریب چې حمله وکړي نو ته ورته ګوري چې د خوس حمله کوي ناس ته تا د مری نه نيسي نو ته بس ورته قل افنبئکم بشر من ذالکم ته ورته وای آیا خبر نه در کوم تاسو ته بشر من ذالکم په زیات شر سره د دینه تا زما دي خبرو ته بد وای کنه د دین د یو بریخ بل خبره خیم دا به یو خیسه خبره بده ده کومه بده خبره کوم د شر خبره ده نو النار ورته النار نه روان دي رسو وقف دي ولې دا جدا کلام النار تاسو ته خیمه غشر غشر څه شي دي ان هغه اور دي کنه اور تاسو په څه شي ته به النار اور دي نو به دا اور د دوزخ چاله دی دا اور د دوزخ چاله دی ته چې اور دی نو ته وعد الله وعده الله الذين كفروا وعده کړی د الله تعالی دا کسان سره چې کفر کړي دي څوک چې د دې آیاتونو منکر دي د قران نه منکر دي خفقېږي په دې توحید باندې هغه د پر الله پاک دا مقرر کړی دا دوزخ دا اور هغه د پاره دی وبئس المصير او بد زید د ګرځیدلو د اور الله وی دا ډیر بد زید یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له دا خلق په شور شروع کی تا مسله بیان کړه کنه چې څوک دا مسله نه مانی نو هغه د پر اور دی دوی ښا تا مونږ ته دوزخیان وینو شور بشي شور بشي هان بشي نو ته ورته یا ایو الناس اے خلق ضرب مثل فاستمعوا لا شور مکوي بیانېږي تاسو ته یو مثال فاستمعوا له وقکی دی دی ته وق دا شور لکم کوي لغوت کوي دو بستی شي مثال بیانې سره تاسو مثالونه دي خو دغه توحید دی یا به زمون اولیاء او تبت وای یا به زمون مولیان او تبت وای ته ورته نه وکړ قرآن تاسو ته مثال بیانې فاستمعوا له وکړه هغه ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یقینا هغه کسان چې تاسو ورته را مدد شوای سوا د الله نه لن يخلقوا ذبابا اچر یغون شي پیدا کول یو مچ لرا یو مچ دون شي پیدا کول ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول را غون شي یو زی شي دا ټول علی حساس یو مچ پیدا کینو نشي پیدا کوله ګوره دا مچ مثال ولې ورکی الله دلته ځکه اول دا چې انقص خلق الله د الله په مخلوق کې ناقص الخلقت څه شي دی دا مچ دی ځکه الله د مثال پیش کړي بل وجه دا ده چې تاسو مزارونو ته بچرته تللی یا بنی تللی په دې کې زیات تر د خوراک سامان پوتی مټیانی پرتی بابا له وړي کنه نظر نیاز دا د خوراک سامان پوری دا بنت نه رواني نو مچان ډیر زیات یلتا نو دې منجوران مشرکان دوم مچان ډیر خپي جنې نو مچ ګن پسې را رواني هميشه ګندګي پسې نو الله ځکه د مچ مثال مثال ورکړي بل وجه دا ده چې د مچ اندامونه دا کم دي د ماشي اندامونه زیات دي د ماشي اندامونه د اتینوم زیات دي او په ماشي کې ډېر غټ غټ کمالات دي دا ماشي نه دي د ډېر غټ کمالات دي د ارچا وینس کیوم نه د سره لیبارټری دا هغه اول چیک کوي ډیر کمالات په دې ماشي کې الله د ماشي مثال ذکر مچ ذکر کړ ځکه چې دا مچ چې دی کنه دی خو یو حیرسناک دی نو دا منجور چلته کوم ناس دی هم حریص دی هم غوټه وي پارشي باندې دا مچ ګوره دی ار وخت لاسونه مروړي دا مچ دغه چې دا منجور دی مر وخت ګوره نه اس په چا شي را نه وړه دا مچ په دې انتظار یې څه ورته ګرځي د خوراک شی ګوري دا مون جورم سترګې د قشې نیولې دی لارې ته بلاره کې ناسي کنه دغه مزار په لار کې ناس سترګې نیولې چې څه زینه با س نظر نیاز سره خورده دا بر عزیز به وخورم هغه تناسته نو دا سترګې سری شي وي او دا سترګې هر وخت مګي دغه شان د مچ د مچ مر وخت کې د د زیز مینشت لا پاس د سترګو لا پاس د دغه نه د مچ نشته نو دې مر وخت کې د باڼه خپل هغه سترګې صفا کوي وې پر سره دم د قمون جوړ سره تقریبا مشابهت دی خدا مچ یو ګنده شی دی دا د مچ ناقص الخلقت دی نو په دې پیر بابا ته ام دې پیرانو ته تاسو ګور ناقص الخلقت انسانان ورته نه څوک په کانیا وي څوک په شل وي د چا بخپی نه وي د چا بلاسونه نه وي څوک په بیمار د سو وخت نه شل کاله وشو اتلس کاله وشو پنځیش کاله وشو پنځوس کاله وشو پکې دغه تمړ شو دومره دومره عمرونه وشو الکه دا خو جوړ نکړله د دې ولی د مزار نه د دې بت تخوانه کدا مس شي او تختن لا يستنقذوه منه نشي خلاصوله دغه ولی دغه دوچ ورته الہ او معبود وي منه د دې مشنس شي نشي خلاصوله هغه مچ که خپل پر خړتم کې یا په خپو کې څه د مټې ټوکړه ویړه کنه خاص پړي او دا پیر دی هغه نه نشي خلاصول ولی ځکه ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی هغه غوښتون کې بار نه چې کوم تل چې بابا مال را کمال را هغه کمزور دی اول مطلوب او کمزور دی هغه غوښتل شوی چانه چې غوښتل کیږي هغه کمزور دی او په قبر کې پروت دی خپل لاسونه ورسره نشته حرکت نشي کوله او دې تل دا غنه غواړي نو ضعف الطالب والمطلوب او سو کوئی ضعف الطالب والمطلوب طالب نه مراد څه شی دی ابن جرير وای دغه صنم دی دغه معبود او د مطلوب نه مراد څه دغه مچ دی ځکه دې کده دې مچ نه شي اخستې نشي نو دواړه کمزوري مچ هم کمزوري نه دیم کمزوري د الله نه علاوه بل چا در تلاړ نشي تم د مخلوق نه ونکي هغه عبدالرحمن بابا وی کنه چې د تم د مخلوق د در نه پریکړه بادشاہي د مبارک شکه غدای د مخلوق نه تم مکوا چې دی بل لسی شیرا کې مخلوق بس شیرا کې دی مخلوق لا چا ور کړ دی هغه ذات نه غواړه د مخلوق نه تم مکوا چې دی مال لسی شیرا کې هغه ته په در کې نس دی پیر له زمون خو الله یو مرتبه ورکړ دا کنه غټه مرتبه دا ورسره دی منګه خلاصي زمون په حال باندې پويږي دل الله دا مرتبه ورکړ دی نو الله وی چې زه په خپل مخلوق کې غټه مرتبه چې ورکوم پیغمبر لور کوم فرشتي لور کوم دغه نه استاد جوړم رسولان دغه غټه مرتبه ده الہ څنګه نه جوړوم د الله په مخلوق کې غټه مرتبه ده چې د پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم د الله په مخلوق کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه غټه مرتبه د چا نشته غټه مرتبه دا غدا رسولان مقرر کړ دي الها نه دوله درجه د رسالت ور کړی دا ان الله سميع بصير یقینا الله تعالی هر څوري هر څه ویني يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم والى الله ترجع الامور یعلم ما بین ایدیهم دا الله تعالی خپو دې پاغه څه چې په مخ کې دونه دي الله تعالی په هر حال باندې چې د دور روان دي پاغه خپويږي او ما خلفهم او پاغه حالاتو چې رسو دونه دي الله وی د دو په هر حال باندې ظالم ورکعو رکوع کوي الله د پاره سجده او کوي الله د پاره ګور رکوع سجده ولي وي ځکه چې بعضی وخت خلق مزار ته رواني د پیر بابا مزار ته رواني سر داسې کوي نو الله دا سر به د الله نه علاوه بل چاته نه کته کوي او وسجدو ګر سجده هم الله ته کوي بعضی لا چې ډایرک سجده کوي ورته مخلوق ته به سجده نه کوي او وعبدوا ربکم بندگی خاص کوي دی رب خپل بل چا بندگیونه کی چرتا بل چا عبادتونه کی نظر نیاز د غیر الله پنو ورنه کی وفعل الخير کوي نور کارونه د خیر څومره چې د خیر کارونه د دنیا کې هغه کوي دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ دی آیات بارکه ابن کثیر رحم الله څه حدیث راوړل چې دی دام د پاره د سجدي دی اگر چې هغه حدیث هغه کمزوري دی ضعیف دی لیکن ډیر سندونو سره ذکر کړل نه هغه یو د بل تایید کوي د دې وجنه کچا سجده وکړنو خیر دې سجده وکړي دی کوي اصل خو په دې سوره حج کې مخکنه هغه سجده ده او دا د احناف په نسبت نه ده د شوافی په نسبت ده نو وجاهدو فی الله حق جهاد جهاد کوي په لار د الله کې حق جهادي پوره جهاد د دې جهاد نه مراد څه دی د دین په لار کې کوشش وکړي خپل د نفس سره مقابله وکړي پوره مقابله وکړي بل خبره هو اجتباکم دی الله تاسو غوړه کړی د توحید د پاره نو راشي د دې الله د پاره کارونه وکړي وما جعل وما جعل علیکم فی الدین من حرج نه دې ګرځول الله تعالی پتا سمنی په دین کې ستنګسیا الله پتا سمنی دین کې ستنګسیا نه درایست او ملت ابيكم ابراهيم وسماكم المسلمين ملت ابيكم اتبعوا ملت ابيكم تابع شي د دین د ابراهيم عليه السلام تاسو پلان ابراهيم عليه السلام هو سماكم المسلمين د تاسو د نومي خرسه مسلمانان هو سماكم المسلمين مخکې تیر شي کله سورې بقره کې الته ویل چې تاسو مسلمانان نومې خیر خو دې مسلمین نه مراد عالم نه دی اسم عالمی نه دی دې ته اسم صفتی وایي هو سماکم المسلمین چې تا کې بس صفات دی مسلمان راځي صفات پتا کې د مسلمان هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا او بعضی وی دا هو زمير الله تعالی جيره دی الله تاسو له نومي خیر مسلمانان من قبل مخکې په سوره بقره کې او په هاذا او په دې سوره کې ليكون الرسول شهيدا عليكم دې د پاره چې شي رسول بیانون کې تاسو ته د قران ليكون الرسول شهيدا عليكم شهید په معنا څه د بیانولو چې دا پیغمبر تاسو ته دا مسله شروع کی بیان شروع وتكونوا شهداء على الناس او تاسو شی رسون کی دي نور خلق ته تاسو نور خلق ته دین رسوي نو فاقيموا الصلاه واتوا الزکاه پس پابندی نمان زکوي ور کوي زکاتونه واعتصموا بالله او کلک شي په دین د الله تعالی باندې هو مولاکم د دې صورت رب د مخ کې سره په سوج او سره دی هر کله چې مخ کې صورت کې تخلی ذکر کړه نو په دې صورت کې تحلی ذکر کړي تخلی خالی کېدل ځان نه غ صفات رزيله لرکا پلیت صفات هغه پلیت قبایح ځان نه لرکا نو په دې کې تحلی ذکر کوي هغه صفات چې په هغه سره ځان خسته کا هغه سوار له صفات په الله ذکر کوي د مؤمن چې په هغه سره ځان خسته کا دارنګ مخک رد شرک شو مکمل نو په دې صورت کې اثبات توحید کوي په ادله وباندې دریم دا چې مخک صورت کې 48 نمبر آیات کې وي وکایم من قريه املیت لها وهي ظالمه الله وی ډیرو وغا کل والو لمه مهلت ورکړل حال دا چې هغه ظالمان نو په دې صورت کې 55 نمبر آیت کې داغې نه جوړ خي سلورم رب دار چې مخکې صورت په آخر کې مؤمنانو ته امر شو د پاره د کامیابی دنیوي امور ول ذکر کړه اته نو په دې صورت په اول کې ذکر د صفات د مؤمنانو کې د پاره د فلاح د آخرت چې تبه کامیابی کې څه چې تا کې دا صفات راشي پنځم دا مخکې صورت کې رد شرک وکړه تحلیل او تحریم چې پاغي رد وکړه چې هر شي حلالي حرامي سوق الله نو په دې صورت کې رد شرک په برکات کوي چې هغه مبدا د شرک فعلی دعوه د دې صورت دا دې صورت کې رد شرک په برکات کوي او اثبات د توحید کوي په ادله او ثلاثه او سره دارنګ نفي د شرک اعتقادي کوي او په ابتدا کې اوصاف د مؤمنانو ذکر کوي خلاصه د دې صورت دا ده چې دا صورت سلور باب ته منقسم دی اول باب تر 23 نمبر آیات پورې دی په دې کې اول بشارت د مؤمنانو ته په وو صفات د مؤمنانو سره وو صفات په ابتدا کې ذکر کړي او وو صفات د مؤمنانو په آخر کې ذکر کړي بیا شپږ عقلي دلیلونه ذکر کړي هغه شپږ وړ عقلي دلیلونه هغه په برکات منې دي او بیا په دعوه د صورت ذکر کړي قد افلح المؤمنون یقینا کامیاب دي مؤمنان قد افلح المؤمنون امام ترمذی دلته یو حدیث ذکر کړل چې کله دا لس آیاتونه نازل شو کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم قبله ته مخ او دعای شروع کړه اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا او ورض عنا دا دعا ویل نبی علیہ السلام قبله ته مخ لاس چت اشاره دی ته چې نبی صلی الله علیه وسلم وی چې دا لس آیاتونه نازل شو نو دا من چې عمل وکړو هغه جنت ته وځي نو کامیابی څه ده جنت ته داخلي دل نو الله وی قد افلح المؤمنون خشوع څه ته وایي چې ته عبسونه کې خپل له جسم سره په منځ کې ولاړې دا زی ګرۍ دا ګرۍ ټوپۍ سره لبي کوي کپړو سره لبي کوي پټکی سره لبي کوي ټکو سره لبي کوي دا رنګ یو طرف ته حرکت کوي بل هر طرف ته حرکت کوي چې دا نه کوي دې ته ویل کېږي خوشو دارنګ حدیث کې دا هم راځي چې د دم مخ کې کانی پراتی کنه او د ته پکې رکاوټ نه سجده کول کې دی باغم نه لړکې دا ټول د خشوع سره منافي دي چې دی به خشوع سره مسکی د خپل مخ نه بکانی نه لړکې دارنګ هغه ارکان د تعدیل د ارکانو بکې دا نه چې رکوع سجدي نه پاسي او په موز باندې باندې پويږي خو دا خشوع مبارک اختلاف دی چې دا خشوع په دې موس کې فرض ده که سنت ده که واجب ده نو دا خشوع په دې موس کې فرض ده ګوره خشوع داوم ده چې ته به سوچ نه کوي سوا د مونږ بل شي ده دا سوچ باندې کوي لکه بعضی خلک دکانداران یا عام کسان چې هغه له شیشه یې کنه وسره چې د موس کې ودرېږم راته یاد شي و چې موس کې ودرېږم نو ما ته خبره یاد شي اصلا نه یاده نو په موس کې سوچ کې په موس کې حساب کوي په موس کې ځان له کارونه برابرې دام د خوشو سره منافي ده موس کې به دغه سوچ نه کوي موس کې به سوچ د موس کوي بس هغه تلاوت ته به سوچ کوي قران ته به سوچ کوي چې کوم هغه امام سیبلولی هغه ته به سوچ نو اوس دا خوشو فرض ده که واجب ده که سنت ده که مستحب ده نو په دې من اتفاق ته چې خشوع فرض ده خشوع فرض ده نو چې خشوع فرض ده خو دې چا مونږ نه کیږي نو وای چې خشوع فرض ده خو ټول مسکنا یو لمحه دې مسکرا ولا یو ساعت یا یو رکن کې کم از کم خشوع پکار ده ته سجده کې خو خشوع را ولا قیام کې را ولا اوس که ټول مسکرانی شي په یو رکن کې دراوستنو بیا هم دې موزه شو چې دوی د بی فائدو خبرو نم بی فائدې سيزونو نه مخ اړوي مخ ګرځون کې دي عن اللغو د لغو نه مخ ګرځون کې دي بی فائدې سيزونه لغو څه شي دي هر هغه شي هغه ټول سيزونه چې هغه د ګناه سيزونه دي هر هغه شی چې هغه د ګناه دي د ګناه سيزونه ټول د دینه مراد دي هغه رقص ته په مجلسونو کې ګډا ده یا مجلس ته شرک ته مجلس ته بدعت ته مجلس ته رسومونه دي دا ټول تنه مراد دي یو ځکه بدعت کیږي چې سو کال صلیخ کال وي هغه بار غټو محفل ته نه وته ولی مخافت ان ير البدع چې هغه بدعت ویني هغه با بدعت ویني چرته او زمن غټ غټ خلک غټ غټ علما هغه مزارونو ته ځي او الته رد نه کوي دې د پاره نه کوي چې رد وکړي الته زی بس چکر پکې ولګي سیل لزو والذین هم عن اللغو معرضون دا مؤمنان کسان دي چې دو د بے فائدې کارونه مخ ګرځي د غلطو محفلونو مخ اړي هغه تنس والذین هم للزکات فاعلون بل صفت دا دی دا مؤمنان کسان دي هم للزکات فاعلون چې دوی دی پاکۍ لره کون کی یا هم للزکات فاعلون دوی دی زکات لور کون کی چونکه صورت مکی دی نو په مکه کې وی زکات نو فرض شي ابن کثیر رحم الله وی چې زکات فرض شي خود هغه مقادیر داغه نصاب هغه نو خول شي چې څومره به څومره کې زکات ورکړي هغه په مدینه کې فرض شو نو هم له زکات دو دي زکات لره ورکون کې دي خو چونکه ورپسې ویل هم له زکات فاعلون د ادا صيغه نه دراوړي نو معنا څه چې تزکیه النفس د خپل نفس پاکي د ګناونو نه د دا کوشش کوي ګوره دې دې کې اجازه دې دوه ته ورک یو خپل خیز د جنکار سره شي یو وینځه وینځه پیژنې جاریه چې ورته وي د کافر سره سره جنگيږي او داغونه جنې راوړي نو هغه وینځي نو او ما ملکت ایمانهم هغه ته اشاره ده نن سبا خو نشتی کړ دا خو یو معاهده شی و هغه معاهدین رسو بیا د معاملې د عبید ختم کړی نو او ما ملکت ایمانو کې اشاره ده ده چې بغیر د نکانه د هغه وینځ سره ملاوي دي نو دوه قسمه خلق شو یو څه خپل بیبي او دویم وینځه خو فانهم غیر ملومین فاستقنا دون دي پاغي کې ملامت کړی شي دو پاغي کې ملامت نه دي ځکه د الله اجازه ورکړلې دارنګ اغلام بازی ناجایز ده حرام ده په من ابتغا کې دا ټول ده زنا حرام ده دا دا بنه کوي دارنګ متعه الله حرام کړه په من ابتغا ورا ذلک ځکه متعه چې تکه هغه ته خزنه وي او ګنټي له دوه ګنټو لې هم لاماناتهم چې دوی خپل امانتون لره او عهدهم او خپل لوزون لره هم راعون لحاظ کون کې دي امانات نه مراد څه شی دی ټول هغه دینی او دنیوي ذمہواری چې پتا منه چا کیه خوري تا ته دین یا دنیا سره کارونه حواله کړه تا غ ذمہواری واغسته نو اوس په هغه پوره کای هغه ته امانات ویل کی او دویم دی عهد چې تا په ځان باندې څه شي کې خود یو خدا چې تا تاوالش یو دا چې تا په ځان باندې کې خود هغه ته عهد ویل کی لوز دیو کو چا سره نو دا لوز به خپل خیال ساتي خپل لوز به پالي دغه سیاستدانانو شانې نه هغه وعده خو د قران آیات خو نه دی قران وی ان العهد کان مسؤولا تا چې لوزو کنه د قیامت پر دی الله دنه تاسو کوي ځکه دا لوز به مسلمان پالي لوز به مسلمان پالي خپل لوز او قول ځکه دا لوز او قول په دې جبه کېږي او دا جبه خو از یو غوخي ټوکړه ده دی جبه له اهمیت ال دی چې د دې ته ساکو ساتي د دې خیال ساتي چې په دې یو خبره وکړه چې هغه من بیا ودرېږي د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه بچو خبر او کړه کنه حق خبر یو خو ناجایز خبره پاغي به بیا غوکلک ولاړو نبی علیہ السلام دا خط په سوق ویسی پلان کې دې به سوق لاړ شي صحابي بس بس بیا بار بار هغه وپاسې ده خپل خبر علاج به ساته مطلب ست چې چا سره لوسو کې کنه یا سره سره امانت یو خیانتونه کې چرتا نن سبا خو مسلمان په دې کې مشهور دی چې دې به وعده خلاف ورزي کوي او په امانت کې به خیانت کوي او خاص کر زمنګ سیاستدان هغه به د وادي سیاست څه ته وي د وادي خلاف ورزي ته تاسو سره خلوص قولو کی سبب دا خبر نه وتختی بیمړه دا سیاست دی سیاست کې خبر او حرف اخر نه بس تا چې خبر او کړ خیر دی سبا ته نو ګرځه خیر نه نو تا چې لوز کو دا خو لوز دی اللوز دا نه چې ته سړی الله سلاس کې ورکی بس دا لوز لوز تا د خلینه خبره او وخت کله یو سړی سره چې دا کار په کوم در دلا یا به در سره داسې زم بس دا لوز دی دینه به نور لوزونه سي دلته وایي چې والذین هم علی صلواتهم یحافظون ځکه الته صفت باطنی د زړه صفاتو کن خاشعون پس زړه کې د الله نه یریږي خشوعي پکې عاجز دی په دې موږ کې د عاجز دی او دلته یحافظون ظاهری صفات چې د خپل مستقه حفاظت کوي بار دکان کې ناشته بانګ ویلې شو د وانه ورې موز ولاړلې د ته پته ونه لګیدا د موز ټیم لاړ چې ټیم لاړ دی غافل د دنیا په کار کې مشغوله دی د موز حفاظت نه کوي مؤمن هغه دی چې دی به د موز حفاظت کوي داغه ساتنه به کوي د موز نو د د موز حفاظت نه کوي هم عن عن صلاتهم الذين هم على صلاتهم يحافظون دا هغه کسان دا مؤمنان چې دو د خپل موز حفاظت کوي نو دې پورې و صفات پرش وس هغه نتیجه د قد افلح المؤمنون ذکر کوي اولئک هم الوارثون دغه دي حقداران اولئک هم الوارثون دا حقداران دي ګور دوته حقداران وارث ورته وي ولی الذين يرثون الفردوس الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس دا هغه کسان دي چې حقدار بشي دو د جنت الفردوس دو به پاغي کمیشه د حقدار ورته ولي وي وارث ورته ولي وي ځکه څنګه چې وارث حقدار د میراثي څنګه چې وارث حقدار د میراثي نو دقه شان دا مؤمن چې دا و صفات پکې راغې نو دې حقدار د څه شو د جنت شو وارث نسوک میراث نشي منع کوله ځکه دا دغه حق نو جنت د دې پنځو وو صفاتونو وال نسوک نشي منع کوله چې دا و صفات پکې راغلي او په معنا د زور کولو چې ته خټه راوخلې داسې کنه او لاس کې ونی چې زور کې پیدا سي او د دې ګروتونو نه کومه خټه ووزي کنه دغه ته سلاله وي دغه ته سلاله وي پکې ګټنې شګنې ځکه دې تاسو ووزي هغه ته لګي کې سلاله الله وی دا انسان می پیدا کړی دی د دغه سلاله خټینه د چانشي خټینه او ګوره انسان سره اشاره چاته وکړه آدم علی السلام بیا شکل ورکو منګه دغه نطفه ته علقه د ټوکړې دی ویني دغه نطفه منګ بدل کو په شکل د ویني کې یو ټینګ یو لوتړه جوړ کو دی ویني نو فخلقنا العلقه مزغه بیا شکل ورکړو دغه ټوکړې د ویني لره خو دا ظاهري جسم ولا په دغه سره خسته کړ دی خو د انسان خایس په کردار او په اخلاق دی لکه باید سړی په دې باندې تکبر کوي چې زه دنګ یم زه خسته یم زه دایم دغه من تکبر نه دی پکار ځکه دا خو تکوینی سيزونه دي دا خو ستا په اختیار کې نه دي دا خو الله تعالی را کړی دي په دې سره فخریه کوي بل انسان الله چیت پیدا کړلې بل لک بدمور دی تخستای بل تور دی بل سپین دی دې کې ستاسو کمال نشتی په دې تکبر مکوه تک فخریه کین خپل اخلاق را مخکې کا هغه اخلاق کې ستا کردار دی ځا که اخلاق تی خی جزء ځان تخوه خو که اخلاق تی خري نو ځان ته بس له خوي نو په اخلاق کې سي هغه پښتو کې د خلی سره سپې تړلې ارچا سر روان دي ارچا سره بد اخلاقی کوي تکبر کوي نو الله وایي بیا دې اډو کو ته زوا غوندم څه خوخه نو ثم انشأنا خلقا آخر بیا یې منګه پیدا کو په پیدایش بل سره بل پیدایش بل پیدایش څه دی چې روح پکې الله واچي په دې رحم د مور کې د هغه روح دا چورو نواخره تر مرګه پوري ثم انشأنا خلقا آخر دا هغه ته اشاره ده چې د مور د رحم کې کله د کې روح واچول شي د انسان کې د هغه نه واخه تر مرګ پورې چې صح حالات راځي کنه نو ثم ان شاءنا او خلقا اخر دا غي ته اشاره بیا موږ پیدا کو دې په پیدایش بل سره نو فتبارك الله وس هغه مسلې د برکت ته واپس فتبارك الله نور حیوانات ته ګوره په سلوري ګرځي بل بل شان شکلونه لیکن انسان الله خسته پیدا کړل قائم پیدا کړل نیغ ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا یقینا تاسو بعد الخلق والحیات لمیتون ثم انکم بعد ذلك يعني بعد الخلق والحیات لمیتون بیا به یقینا تاسو ورست د دینه خامخ مړای بیا به تاسو د دین ورست مړ کیږئ دا ژوند لراکم الله وی دا تمام اطوار به تیر شي د مور په خېټه کې روح واچول شو پیدا شوی دنیا تراله دنیا نه لوی دی لوی دی ځواني ته بډاوالي ته ورسېږي بیا بمري الله به هو انکم بعد ذلك لميتون نتیجه بس نه مرګ بدر مندازي ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا به تاسو د قیامت پر دې دوباره ژوند کیږئ ګوره دلته هم دوه حیات ته اشاره وکړه څه ته دوه حیاتو ته دوه ژوند زندګو ته یو زندګۍ د دنیا ته چې هغه حقیقي ژوند دی او یو حیات د آخرت ته دا حقيقي ژوند دی او د قبر ژوند هغه حکمی ژوند دی نو هغه ذکرونه کوي ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله وی بل دلیل ذکر کوي ذکر کوي یقینا پیدا کړ دې منګه فوقکم اوچت تاسو نه سبع طرائق اوچت درې ولاري سبع طرائق ولاري یا وتبقي سبع طرائق طرائق ورته څه کوي چې دی یو بل د پاسه دي دغه اسمانونه یا نور پړاونه دی یو بل د پاسه دي یا طرائق ورته څه کوي چې هغه لار د ملائکو دي سبع طرائق تاسو له پاسه لارې د ملائکو دي هغه فزي راځي وما كنا عن الخلق غافلين او نیو منګه الخلق دا مصدر دی خو په معنا د مفعول سره دی یوما كنا عن المخلوق غافلين نیو منګه خپل د مخلوق نه نه خبره مخ خپل د مخلوق نه خبره نه والله وي من خپل د مخلوق باندې زمنګ علم دی وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الارض وإنا على ذهاب به لقادرون اوس بل دلیل ذکر کړي چې الله یو ګور اسماء دي دا دلیل عقلی علوي وي د بر اسمان ته وګور الله وي د بر نه د لوبر وروم وانزلنا من السماء ماء اور اورول دي منګه پتا سمنه وب بقدر پاندازي سره الله پاندازي اندازي زغه وبر علیکم چې څومره ضرورت دې زمکې ته اغه زر علیکم نو فاسکننا فی الارض وان على ذهاب به لقادرون اي يقينا منګه د دې په ختمولو د دې پوچولو باندې قادر یو الله تخفیف ورکي چې انسان بدمعشي مکوا او به میرا کړی نو دا او به چې دی وچول هم شم چې و چې کوم څه نه بیراوړي سورې ملک الله وی اخر کې کنه باغونه د کجورو او د انګورو لکم فیا فواکه کثیره ومنها تاکلون تاسو د پاره پاغي کې میوي دي ډېری فواکه د کجورو د انګورو نه علاوه نور ډېری میوي دي چې په دغه وبو سره غره ټکیږي ومنها تاکلون باید دغه نه داري چې تاسو خورئ ټول خو په یو ځل نه خوري کیږي کنه او بعضی خوري او بعضی خرڅوي او بعضی چاله تحفه ورکوي او میوي پکې شینواله پکې زیات وي خو دې تور نه مراد هغه تور نه دی کوم تور چې د موسی عليه السلام بلکې دا تور عام تور غر چې هغه خسته وي خسته غر تور سینا خو دا کومه ونه ده دا ونه د زیتون ده موږ چې ورته خونه وي خونه ونه د خونه ونه د زیات تر په فلسطین اردن شام دغه علاقو کې سوریا ګوره د دینه تیل راوځي الله وي هغه تیل ډیر قیمتي دي چې د هغې نه ته په سر غوړول شي ته په خوراک کول شي خوراک کوه د عرب سار مل په ناشته کې زیتون تیل ډیر استعمالي بلکې اکثر د شام خلق د لبنان خلق دو خوراکونه هم پاږي کې پخې او دا غي وجه دا چې زیتون تیلو کې کولیسټرول نشته او دې سره اعصاب مضبوطي او جدید تحقیق پیدا دی چې څوک سار ملي دوه چمچې خوري کنه په ناره باندې نو داغه شوګر بني چا چې خوراک تړنه کیږي کنه زیتون یو چمچ تیل الله غني پاکستان کې ده دغه نیمبو کی هغه اخري نو دې سره هغه جګر کار شروع کی دانګه میده ور سره ډیره خکیږي چې قبض یغې د پر ډیر خې پيو کې چې اسی خوري دا نه زیتون تیل کې ډیر زیاتې فواید نو الله وی دا سونه چې هغه مبارک ونه رسو سورې نور کې ورته مبارک ویل وان لکم فی الانعام العبره یقینا تاسو لري په ساورو کې لعبره خامخ عبرت نسقيكم مما في بطونها الله اسکو منګه پتا سو باندې د اغه نه چې په خېټو داغو کړي دا رنګ د هغه په سرمنه کې پیدا مخابت نه خلکو کټونه جوړول وست نه کوټونه جوړي سپلای جوړي مختلف سيزونه جوړي دا رنګ د هغه په غوخه کې پیدا ته خوري تمام قسم وټامین دی پاکي غوخه کې دا هغه په الله وي ډیر فیدناک ځکه د غوا میخي پي هغه صحت لپاره ډیر ښه پي ډیر سکا پي سره غټیږي نه پیډیږي ورسره څومره ډیر چسکي غوشانو په منځ کې دغه غولانځ دا غین الله عزت پیر او باسمه تسکی نه پکې د غوشانو بیندې او نه پکې د وینې بیندې دا د الله قدرت دی نو پدې کې الله فیها منافع پدې کې تاسو د پر ډېری فیری دي د پيونه ماسته جوړ کی مستونه شملې جوړ کی شملونه کوچ وباسي غوړي وباسي هغه تنه خوري خو دیګه ګورې مراد تنه غوی او سانډا او دانه دي چې ته پاګه سورلای کوي بس یو حدیث کې شته په دینه منه تقریبا داغل د ساوري باندې لکه غوی منی یا په سشي ورته سانډا منی هغه منه خلق سورلی کوي یا خرګاډي شته ګاډي ورسره تړلې په باز علاقو کې د دې ځنه دلیل نقلی د نوح علی السلام ذکر کړي او دا تفریقی په نفي د شرک په برکات باندې یقینا لګلې الله موږ نوح علی السلام الی قومه خپل قوم ته نو دوی خپل قوم ته اعبد الله بندگی خاص ک الله لره مالک من اله غیره نشته بل لایق د حقدار د بندګۍ غیرو سوا د الله نه افلا تتقون اي پس ولې نه یریږئ تاسو د الله نه ولې د الله نه نه یریږئ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم اوس د دې زنه څلور اعتراضونه په دې آیات کې د نوح علی السلام منی کوي چې نوح علی السلام ته وی ته څنګه پیغمبر ته خو بشري ته خو بشري زمنګ شانې بشري اولنې اعتراض تقریبا د هر مشرکانو د قری په پیغمبر باندې چې ته خو بشري ته پکار د چې ته نور وې او وسنی بریان څه وې په نبی رسول الله ځکه پیغمبر دی چې دی نور دی مطلب دا کدو ته حقیقت پته ولګی دا یقین راغندو به انکار وکړي د پیغمبري د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد دوم انکار وکړي لکه څنګه چاغو انکار کو نو فقال الملأ الذين ملأ چاته وي القاده والساده القاده والساده هغه مشران لیډران هغه ته ویل کیږي ملأ پښتو کې ورته غټان وي غټان نو او یا غټانو د قوم الذين كفروا کسانو چې انکار کړو د قوم د نوح عليه السلام نه ما هذا الا بشر مثلکم نه دی دا نوح علی السلام مگر بنده د تاسو غني اولنې اعتراض دی خو تاسو غني بنده نه تاسو ته پیسې روانه دیم اعتراض یرید ان يتفضل علیکم یرید دی غواړي ان يتفضل علیکم چې ځان غره کې پتا سو باندې چې سرداریو کې په تاسو باندې ګور همیشه مالدار سړی دنیادار سړی دې په ځان باندې قیاس کوي دی وی چې څنګه زیو د دنیا مرتبه پس روانه مال پس روانه نو دا هر سړی به د قشانی لکه یو سړی چې اوږي کنه نو دی وی دا ټوله دنیا اوږي هغه ته د ټوله دنیا وګي ښکاری هر شي ورته وګي وګي ښکاری دا مالدار سړی دی دی د د زین کې دا ده څنګه چې زه عهدې پس روانم مرتبه پس روانم مال پس روانم نو دیم ګورې دا محتبه عهدې پس را روان دي نو ان يتفضل عليكم لکه سیاسي خلق شو کنه دا غو زین کې سي ځان مخه ترسو غواړي دې تفضل علیکم چې ځان غره کې پتا سو باندې ولو شاء الله لانزل ملائکه وس درې متراز ولو شاء الله کو غختل الله تعالی نو خامخ نازل کړي به ملائکه لرا الله به فرشتي را لګلې وي د ته په ځای الله فرشته را لګل وکړه هغه به موږ ته دعوت را کړیو یامرنا به یامرنا بالتوحید موږ ته به حکم د توحید کوي دا موږ د مشرانو نه دی اوریدل دا خو د ځان نه دا خبره جوړی کړی نو څلور اعتراضونه ان هو الا رجل به جنہ اوس پنځم اعتراض کوي خو په دې پنځم اعتراض سره بیزتی د نوح علی السلام کوي ډیره بیزتی کوي او سو ان هو الا رجل نه دی دا مګر یو سړی دی دا خو یو سړی دی خو به جنتون په دمنې پیریان دي یا دمنې لیونتوب دی دی لیونې دی او داغو دا عقیده وا چې یو سړی لیونی شي کنه هغه به زر مري چې لیونی به شو به یې اوس در مري نو د دوه دا خیال چې په دینو علی السلام باندې لیونتوب دی دا ځکه کشته جوړي چې هغه ځکه نه دریاب شته نه وبشته په شړ ځکه کشته جوړ شروع کړلی خو دې دې لیونی لیکل نو لیونتوب نسبت ورته شروع کړ او سی فتربسو انتظار کوي فتربسو حتى يستبين جنونه فتربصوا حتى يستبين جنونه انتظار کوي تر دې پورې چې سرګن شي د لیوانتوب لږ نور انتظار وکړي خیر نو چې لیوانتوب سرګن شي نو دې به مړ شي انتظار وکړي حتی حين تر یو وخت پورې د دې لیوانتوب به سرګن شي تاسو پته ولګي بیا به د منې مرګ راشي نوح علی السلام ډیر سپورټ شو نو دعا شروع کړه قال رب انصرني بما بما كذبون او نوح علی السلام اے رب زما امدادو کی زما بما كذبون په هغه وجه چې دوی زما تکذیب وکړو په دې سبب چې دوی زما تکذیب وکړ الله ماته دروغ نسبت وکړ دروغجن ماته وی اوس منځ کې قصه مختصره کړه الله یې موږ ته وحی وکړم نوح علی السلام ته چې جوړاوه کیشته بی اعیننا په حفاظت زمون سره بی اعیننا پسترګو زمون سره یعنی په حفاظت زمون سره او وحینا په حکم زمون فاذا جاء امرنا کله چې راشه حکم زمون د عذاب وفارت تنور او اخوت کیږي جوش وي تنور تنور نه مراد خو یا مخدس مکه من کل الزوجین د هر قسم حیوان نه جوړي دو دو دو د هر سیز نه دو دو جوړه دي خپل دغه ته کشته تو غور د هر قسم حیواناتونه من کل کلن کې مضاف له موضوع من کل حیوان دی د هر حیوان نه جوړه جوړه وګرځوا واهلك او خپل اهل ورته مخې جوا الا من سبق عليه القول منهم الا من سبق مگر هغه څوک چې تیر شوی دی په د باندې القول منهم وینا د عذاب د دینه چا من چې هغه د عذاب وینا شوی دا هغه څوک دغه غبيبي وکنه نو هغه ورته مخې جوا ګور دې دې کې استثناء د ایمان والا و نکړه الا من الا من امن و نوي ولی ځکه مخکې اهل کې ذکر کړ او اشاره دی ته چې په دینو علی السلام من خپل دغه اهل سی ایمان راوړ دغه بعض روایتو کې راځي کنه بل اهل په صرف ایمان راوړ او اهل کې څوک هم سام یا پس او درین ګین دا درې وړو ایمان دغه شپک کسان اسوک نور سره مو لګ دې ولا تخاطبني في الذين ظلموا خبر مکو ماته سفارش مکو ماته دا ان کسانو چې ظالمان دي سفارش مکو خبر مکو ماته بار دا کسانو کې ظالمان دي ول انهم مغرقون یقینا دوغر کیدون کې دي دو بغرق شي فاذا استويت انت ومن معك في الفلك نو ار کله چې برابر شي ته او هغه څوک چې ستا مرګري دي په دې کشته کې کله چې د کشته توخی یو به شروع شي اتاس د کشته توخی اوس آداب د کشته کوي نو فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين نو ويا ستاین دي د خدای توبه غزاد لره چې نجات راکمن ته د قوم ظالم نه الله معکوس کی هغه زید کوزیدو چې د برکت والا دی وانت خیر المنزلین او ته غره د کوزون کونه ګور رب انزل منزلا دا منزلا یا خو مصدر دی په معنا د نزولا کوزول او یا منزلن د ظرف څخه ده زید کوزیدل او بل خبره دا امام قرطبي رحم الله لیکلی چې دا دعا د رب ينزل لمنزلا مبارکا وانت خير المنزلين خپل کور ته ځي ثم انشانا من بعد قرن اخرين الله بیا پیدا کړ موږ رسول دونه قرن اخرين پیړې نوري فارسلنا فيهم رسولا نو ولګل موږ باغو کې پیغمبران دا غوینه او هغه ورته ان اعبد الله ما لكم من اله غيره ګور قرنن آخرین وی دا قرن اسم جنس دی شامل له قوم د نوح علی السلام عادیان سمودیان د شعیب علی السلام قوم د لوط علی السلام قوم دي ټول ته شامل دي الله دا می داغه نرستو پیدا کړ نو پرستو ګره فارسلنا فیهم رسولا د رسول ما مبهم راوړ مطلب ټول رسولان ته شامل نو فارسلنا فيهم رسولا منهم او دا مسله وکړه چې بندگی خاص کې دغه الله لره مالکم من اله غیره نشته تاسو لپاره لایق د بندګۍ بل څوک افلا تتقون ایا پس ځان نه بچ کوی د شرک نه وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا وز د دې زنه بل دلیل نقلی ذکر کړي خو په دې دلیل نقلی کې لږ اختلاف چې دا واقعا د چا ده ځکه په دې کې نوم د پیغمبر نشته او د قوم نوم نشته نو دا واقعا د چا ده بعضی وی دا واقعا د قوم د عادیانو او د هود علی السلام ده پیغمبر دغه هود علی السلام هغه ده او دلیل په دا ذکر کوي چې دا واقعا د همیشه نور صورتونو کې هم دا سره غله چې د نوح علی السلام واقعا پس واقعا د عادیانو هغه ذکر کړل نو دا ورپسې دا هغه واقعا شو خو اعتراض په دا راځي چې رست په دې کې کله چې عذاب ذکر کوي نو دلته عذاب د صیحې ذکر کوي څه ذکر کوي عذاب د صیحې او په عادیانو من عذاب د سیلې راغله هغه من عذاب د سلی راغلی نو هغه امام قرطبي رحم الله وی چې دا کې دی شي چې سلی عذاب راغی او ورسره چغه او مصیحه مو دا دوه کې دی شي او بعضی وینه دینه واقعا د سمودیانو مراد ده ځکه د سمودیان چې هلاک شوی نو هغه من سلی راغلو دا چغه ولې شو صیحه راغلو او څوک دینه مراد قوم د لوط علی السلام دی ځکه قوم د لوط علی السلام هغه په صحیح سره مړو او څوک نه دینه قوم د شعیب علی السلام مراد دی خو په هغه اعتراض دار چې قوم د شعیب علی السلام ځکه نه دی مراد چې ورپسې الله ذکر کوي چې وارسلنا رسلنا تترا پر لپسې مې رسولان لګلو نو د شعیب علی السلام او د موسی علی السلام په منځ کې ډیره فاصله و پیغمبران نور راغلي ذکر سوره مقصص کې الله رسول ذکر دی البته نو ارسلنا رسلا تترا بیا اغنه صادقي د دې وجه دغه قول ضعیف دی خو صحیح خبره ده دا چې د دین مراد ټول د قومونه دي کوم هلاک شي دي په صحیح سره دا ټول دغه دین مراد دي وقال الملأ من قومي او یا غټانو د قوم د پیغمبر الذين كفروا وكذبوا آکسان چې انکار یو ک تکذیب وک په لقاء الاخره او دروغجن کړل وکذبوا دروغجن کړل بلقاء الاخره پیشي د اخرت ملاقات د اخرت د قیامت نه انکار وک ګور دوه قباحتونه ولا ذکر کړه یو انکار د توحید نه او دویم تکذیب ددو دا دوه قباحتونه ذکر کړه نو اترفناهم فی الحیات الدنیا بس بدمس کړیو مونږه دو په دې ژوند د دنیا کې اترفناهم دومره مال مې ولور کې چې بدمس شو دو ناکار شو په ژوند دنیا کې الله وی ډیر مالونه مې ولور کړو دغه مال د وجنه دوستو کړې اعتراضونه شروع اعتراض سو ددو ما هذا الا بشر مثلکم نه دا پیغمبر مگر تاسو باندې بشر دی اوس ګوره د باس بعد الموت نه منکر دي د باس بعد الموت د مرګ وروسته ژوند نه مني نو اعتراض کوي ايعدكم ای وعدي کوي د تاسو سره او یا ايعدكم يري تاسو لره انکم اذا متم کله چې تاسو مړ شئ وکنتم ترابا او شي خاوري وعظاما او شي ډکی اډو کې شي انکم مخرجون ان انکم مخرجون یقینا تاسو برا وستل کېږئ چې تاسو سره دا وعده کوي نو هاي هات هاي هات ما لما توعدون هاي هات هاي هات دا اسم فعل او هاي هات دا راځي په معنا د بعوده نور نور نور پیدا کیږي ونحیا نور نور پیدا کیږي په مخه دا خو د دنیا یو نظام دی دوباره مبارک ژوند نشتی و ما نحنو بمبعوثین او نه یو موږ دوباره ژوند کیدونکي ځکه د نحیانه مراد دا نه دی چې دوباره موږ ژوند کیږو ځکه ورپسې و ما نحنو بمبعوثین کنه دوباره ژوند نه خمون کړ دي مطلب زمنګ دا ژوند چې دی دغه ژوند د دنیا له سمن کې مړ شي او ست ژوندۍ پاتې شي ایا ست نه پیدا کیږي ان هي الا رجل افترا على الله كذبا نه دی دا مگر سړی دی چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ ګوره دا دلیل شو په دې باندې چې دغه مشرکانو کافروم الله منه او دا دلیل شو په دې باندې چې هغه دا بد ګڼل چې په الله باندې دروغ وایي خو غټ کفر دا کو چې یو حق پیغمبر ته نسبت نسکاو د دروغ کو بعد قليل لګ وخت رستو الله وي رستو د لګ وخنا لا يصبحن نادمين خامخه شي بدوخ پیمانه خپل په دې کفر بخ پیمانه شي نو اشکال راځي چې دا کافر یو ځل پیمانه شو نو توبه توبه خو عبارت څه شي نه دی د پیمانتیا نه دی کنه الله وی بیا پیدا کړل منګه رسو د دونه قومونه نور قرن اخرین پیړی نوري الله نوري پیړی می پیدا کړی وما تس ما تسبق من امه نجلها وما يستاخرون نه مخکې کیږي هیڅ امت د خپل نیټې نه و ما یستاخرون نه رسو کیږي الله وی چې چاله الله کومه نیټه مقرره کړل پاغي بمري ثم ارسلنا رسلنا تترا الله وی بیا مې اولیګل رسولان خپل ستره یو بل پسې پر لپسې ستره په اصل کې وتره او وتر بیا دا واوی په تی سره بدل کړه نو سترش نو بیا الله ولیګل من خپل رسولان پر لپسې یو رسول بل پسې ارسلنا رسلنا متتاورین پر لپسې مې ولېګل کلمہ جاء امه پس هر کله چې براغه یو امت ته پیغمبر داغوي کله به چراغه یو امت ته پیغمبر داغي کذبوه نو دوی به دروژن ویل هغه پیغمبر ته نو فاتبعنا بعضهم بعضا پس حالات بک بعضی منګه رسو د بعضونه فاتبعنا هلاک پکړه موږ بازي ورسو د بازونه یو بل پسې به هلاکول وجعلناهم احاديث او ګرځول دو منګه قسطي وجعلناهم او ګرځول موږ دوی لره قسطي او عبرت الله وی داغو قصې بیرته پاتې شو صرف یو تاریخي پاتې شو احادیث اکثر د قصو اخر کې دا چې ذکر کیږي د شر د پار راځي نو دا دوه د قصې دی او شر قصې دي نو فبعدا للقوم لا يؤمنون هلاکت ته قوم لره چې ایمان نه لري ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين اوس د دې ځنه بل دلیل نقلی ذکر کړي او دا دلیل نقلی د موسی علی السلام او د هارون علی السلام دا غونه ذکر کړي چې الله وی هغه یو جابر ظالم متکبر بادشاه او داغه قوم متکبر ته ملګل الله وی بیا ولېګه موږ موسی علی السلام او ور دغه هارون علی السلام بی آیاتنا فخپل دلائل وسل په دلائل او سلطان مبین په معجزې ښکار سره سلطان مبین بعضی مفسرین وی دینه مراد هغه هیبت او روب د موسی علی السلام دی چې الله غلا ور کړو فرعون به دغه نه یریده چې کله موسی علی السلام اواز په دی ولګیده یا ورته پته ولګی چې موسی علی السلام را روان دی نو دنه به داسې پیشاب روان شو الی فرعون و ملئه لګلو موږ د موسی علی السلام فرعون ته غټانو دا غته نو فاستكبروا وكانوا قوما عالين فاستكبروا نو لوی وکړه غوی وکانو قوم عالین و دا قوم زرور قوم عالین ځان اوچتی صاحب او سرکشو ګوره د سرکشي د تکبر پکې ول راغی سبب داو چې دا فرعونیان او فرعون فرعون سره خو بادشاہي و او فرعونیان دغه بادشاہي د کورنۍ نو نو دا د بادشاہي د کورنۍ نه کېدل دا سبب شو د پاره تکبر نو چې تکبر پکې راغی لوی راغله نو دا لوی سبب د تکذیب د موسی علی السلام ګرځي د تکبر تکذیب سبب د تکذیب ګرځي د موسی علی السلام او تکذیب سبب ګرځي د عذاب د فرعونانو دوی کې د لوی تکبر راغی د تکبر ډیر بد شي دی د دې وجنه الله پاک د عالم نه علم د تکبر د وجنه اخلي د علم کار ته نه تکبر د وجنه اخلي چې الله د قشانی پری دی که یو عالم نور ګناونه کوي کنه کې دي شي الله تنه دین کار وانه خلک دین کار پی کوي لیکن کده تکبر وک الله تنه علم اخلي شیطان الله فلانت تک تکبر د وجنه دغه شنه غ مولا غ عالم فلانت کیږي نو فقالوا ان نؤمن لبشرين او ویدو ان نؤمن لبشرین ای ایمان راوړو موږ په دغه دوو بندگانو باندې مثلنا چې زمونږ غونډې دي موږ په دوه باندې څنګه ایمان راوړو دا خو دوه کسان دي موسی علی السلام او هارون علی السلام ته وقومهما لنا وقومهما لنا عابدين او قوم د دې دواړو زمونږ بندگی کوونکې دي زمونږ عبادت کوونکې دي یا عابدون زمونږ خدمتګاران دي لکه رسو سوره شعراء کې براشي موسی عليه السلام فرعون ته ویل ان عبدت بني اسرائيل خادمان کړیو زما قوم موسی عليه السلام هارون عليه السلام دا خدمت نو کړي خو د قوم دا خدمت کړو کړ او د قوم ذلت دا ذلت دا کس نو فقط ذبوهما پس دوی درو جن کړه غو دواړو لره نو فکانو من الهالکین نو فکانو نو شل دو د هلاکی دن کنا هلاک شونا ولقد اتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون الله چې کله دا فرعون دا قوم ور تباہ کنه نو بیا موسی علی السلام له کتاب ورکړه د پاره د هدایت د چا د بنی اسرائیل نو الله یقینا ورکړه موسی علی السلام له کتاب او دا سنخه چې دا سکر په دنیا کې بل چا سره نشي کېدی لکه څنګه چې هغه سره وشو مریم علی السلام له الله زوی ورک به خاونده عیسی علی السلام الله پیدا ک به پلار او عیسی علی السلام الله پیغمبر کنو الله وی وجعلنا او پیدا ک منګه ابن مریم بیا وګرځو موږ ابن مریم او امه مور دا آیت النخه دا دوړ الله ما یو نخه جوړ کړه یا آیت اسم جنس دی واویناهما واویناهما او زی ورک موږ دی دوړو ته الى ربوه هغه یو سربیز مکیته واوینهما الی ربو رب اغزمکی ته ویل کیږي چې د زمکه نه لغونه اوچتی دغه سطحه هغه تر ربو ویل کیږي او سربز مکه شنا خسته زمکه او دو عیسی علی السلام ته يهودي بادشاہ دمکی ورکړه چې دا وجدم عیسی علی السلام مریم السلام دغه ځنه هجرت بیا بیت المقدس ته یا شام دی یا رمله یو علاقه ده هغه ده نو عیسی علی السلام مور دا غاغه ځای ته لاړل و الی ربوه الته یو کسو هغه له ځای ورکه دقه او عیسی علی السلام دې ته پاتې شو الی ربوه نو ذات قرارن ذات قرارن چې د آرام زیو ډیر د قراری د آرام زیو ومعين او د اوبو د اوبو چې ندارو زیو داسې علاقه وا چې یو شنه خسته علاقه وا دا رنګ آرام زیوم او چیندار زیوم او بو پکې وای دا څه خسته زیو نو دغه ولګت سنې مې دی هغه غلام هغه مرزا غلام احمد هغه ته چاوي چې ته داوا کوي چې زه عیسی یم نو ته په پنجاب کې پاتې کیږي او رب خو په بل ځای کې په فلسطین کې ده نو وینا نه خیر لړ او وګور رب خو پاغه چیندار دی کې دای وښنه نو لړ ځان لې خپل کوري د دریا په غړب جوړ کړ ته پنجاب کې او هغه له نوم کې خود ربوا نو هغه په مخه خو نه هر تللې او رب خو هغه معین خو د چینو زین ته وي نو بیا هم خطا شي الله دې عمل کوم توفیق راکړي الله دې په قرآن پوه کړي الله دې ثواب ته شیخ ته تفهیم سره تورسي